دا یې عقلي وجه ویلې ده چې ټیک ده موږ فواید هر شی حکم منو، مصالح منو په احکامو کې خو دې فن تدوین دا غیر ممکن ده او شرعا هم دا ممکن شرعا هم په دې باندې دلایل قایم دي چې دا فن دې سړی نه تدوین کوي ځکه چې سلف صالحینو دې فن تدوین نه ده کړی سره د دې خبرې چې د هغو زمانه د حضور صلی الله علیه وسلم زمانې ته ورقریبه وه یغو علم هم ډیر لوی علم و نو چې دو ترک ترک د دې تدوین باندې یو قسم اجماع کړې ده، هیچا نه ده جوړ کړی، نو دا داسې ده لکه په ترک د تدوین د دې فن دو څه کړي وي، اجماع کړې وي، نو چې ته اوس رادرومې شاه صاحب او ته دې فن تدوین کوې، نو دا خو به یو قسم تا خرق د چا وي، اجماع وي. او بل دا، دا به بل څه وي، بدعت پۀ بدعت، نوی کار پیدا کول به وي چا کې، په دین کې، چې سلفو صالحینو نه ده کړی او ته یې څه کوې، مقصد دا دی چې دا کار کول غواړې. او بل دا خبره چی ګوره دی اصل کی فایده نشته دی دی حکمت حکمت شرعیه علم دی اسرار الدین هیڅ فایده نلری ولی که په فوایدو مونږ خبر یو که نه یو خبر مونږ به په دی اعمالو باندی چکو مقصد دا دی چی عمل کو چی کوم مونږ ته شریعت ښودلی نو اخیر بیا دی دی څه داسی معتد به فایده نشته لهذا دی دی فن تدوین نه ده پکار نو شاه صاحب دی دغو خلکو دا قول رنقل کړي او دا نظریه رنقل کړي دا هسې يو سوال غوندې به پيدا کړي چې ته بيا په دې فن کې کتاب ولې جوړوې؟ نو دا يې رادرومي او د دغو خلکو دا نظرير نقل کوي او بيا په هغه باندې رد کوي چې د دوئ چې کوم دا ظن کړی ده، دغو خلکو دا ظن چې ده فاسد ده، دا ظن فاسد ده. اول دا هغه ووايو بيا يې درته هغه نقل رد بيا درته په کوم. ومن الناس من يعلم في الجمله او بعضې خلک داسې دي چې هغه ته في الجمله خو دوره خبره معلومه ده او په دې يقين ده ښه جي کما اشار الیه النبی صلی الله علیه وسلم لکه نیت پورې دارومداري که یو عمل دې په ښه نیت باندې کړی و بس مقصد دا دی چې ثواب که مقصد دا دی چې یو ښه عمل یې خو تا نیت ورته بد و بیا مقصد دا دی چې عقاب کما اشار الیه النبی صلی الله علیه وسلم لکه دې ته اشاره کړې ده حضور صلی الله علیه وسلم په دې روایت کې حیث قال الا وان فی الجسد مزغه په دې جوسې کې يو ټوکړه ده انجان ده انجان اذا صلحت صلح الجسد كله دا د کروما فتحان سره ټولو بابو نه رادرومي صلحا صلحا شاجي چې کله هغه ټوکړه آ صالح وي نو ټول بدن صالح وي و اذا فسدت فسد الجسد كله او چې کله هغه ټوکړه مقصد دا دی چې فاسد وي نو ټول جسد چې فاسد شي الا وهي القلب، هغه څه شی ده، هغه ټوکړه آ زړه ده. او پته ولګېدله چې د اعمالو دارومدار آ په نیاتو باندې ده، په نیتونو باندې ده. لکنه یظن ان تدوین هذا الفن وترتیب اصوله وفروعه ممتنع، لیکن دا خلک دا ګمان کوي چې ټیک ده دا خو موږ منو خو تدوین د دې فن، او ترتیب د اصولو د دې فن او د فروعو دا ممتنع ده اما عقلا یا عقلا ممتنع ده لخفاء مسائله و غموضها د وجې د خفاء د مسائلو د دې او باریکي د مسائلو د دې چې د دې مسائل باریک او خفي دي او شرعا یا شرعا ممتنع ده شرعا ټیک خبره نه ده چې د دې فن تدوین وشي دوه وجونه لان السلف لم يدونوه ځکه چې سلف صالحینو د دې فن تدوین نه ده کړی مع قرب عهدهم مع النبي صلی الله علیه وسلم ولې علم کلام مسائل څونه ګران دي د عذاب قبر نه بعد دا خو اصول دي دا خو مسائل د علم کلام نه دي مسائل خو تر عذاب قبر پورې دي وفا کړ تر عذاب قبر نه مخکې ویستی او یوه مونده چې کوم مسائل و هغه یې ویستي وو چې کوم اصول و آسان آسان و هغه یې چې دي پرېښودي دي حالانکه تر دې عذاب قبر نه مخکې مسائل د علم کلام دي او د وروسته خو مقصد دا دی چې اصول دي غټ غټ اعتقادیات دي نو مسائل د علم کلام څونه ادق او باریک دي حالانکه باوجود دې چې آ فن تدوین شوی ده او بل داده شاه صیب وایی چی کله یو شی نه سړی یریږی او حقیقت داده د احساس کمتری دا ډیر بدترین شی ده د احساس کمتری نه دا ډیر بدترین شی ده کله سړی له یو فن نه یریږی چی اوهو دا خو بس سر دی ماتی او دا بالکل ناقابل تسخیر ده دا فن ناقابل تسخیر ده خو شاه صیب چی کله سړی په هغه کی شوری وکی دی هغه مبادی وکی هغه بس خدای پاک داسی سړی ته ورو ورو اسانی کنه چی عقل ورته چی حیران یی او بل شاه سوي چي خو دي خو مقصد دغه ده چي سړی به په خپلو امزولو باندي او په خپلو اکرانو به فائق کله ګرځي؟ فائق خو به هله سړی ګرځي چي داسي کلکو فنونو ته چکي سړی لاس واچوي بيا به دی په خپلو اکرانو باندي او په خپلو اشباهو باندي سوي فائق ګرځيږي او تاسو نه ده ويلي مسلم الثبوت کي چي ان البلاء ان العطايا على متن البلايا. چی مصیبتونه دا خو مقصد دا دی چی دا عطایا دا خو په شاګانو دی چا دی مصیبتونو باندی دی عطایا اس اله سړی حاصلولی سی چی مصیبت ته به ملا چکی وتړی نو شاه سوی چی دا خبره خو دی دی قابل نه شوه چی دی فن مسائل دقیق دی چی دا فن اوس نا قابل تصنیف تا نا قابل تصنیف تا نو دی دا نو الرد علی الظن الفاسد دی په هغه ظن فاسد باندې چکی رد کئی قوله لخفاء مسائله وغموضها، دا قول د قائل چې د دې مسائل کې خفاء پرته ده، غموض، قلنا سره مونږ جواب کړو، ان اراد انه لا يمکن التدوين اصلا، که دې معترض دا خیالي چې د دې تدوین بالکل ممکن نه ده، نو یقینا مونږ وایو چې داسې خبره نه ده، فخفاء المسائل لا يفيد ذلک، د یو فن مسائلو خفاء دا د دې فائده نه کوي چې اوس په دې کې تدوین ممکن نه ده. کیف څنګه به دا فائده وکړي ومسائل علم التوحید والصفات او مسائل د علم التوحید والصفات دا د علم کلام نام د تاسو ویلي دي اعمق مدرکان دا اعمق مدرکان دا مدرک اسم ظرف صيغه ده یعنی په اعتبار د ماخذ د مسائل سره دا اعمق تا و ابعد احاطه او ابعد احاطه دا وقد يسره الله لمن شاء خدای په ګور دا فن آسان کړی دا چاته چې خوښوي څنګه تصانیف پکې کړی دي موږ علما کرامو وکذالک کل علم یتراء بادی الرای ان البحث عنه مستحیل دارنګه هر علم اول نظر کې داسې سړي ته ښکاري چې بحث د دې نه کول دا به ډېر محال خبره وي والاحاطه به ممتنعه او احاطه کول به په دې باندې ممتنع وي اول نه هر علم سړي ته داسې ښکاري ثم اذا ارتیز بادواته بیا چې کله مشق وکړای شي ادواتو د دې سره ا د دې هغه مبادیو کې سره مشق وکړي وزویه او متعلقات د دې فن هغه بیا ورته چه سي آسان شي وان اراد العس نو که دا مقصدي وان اراد ال... یعنی ان اراد دا په دې هغې باندې څه ده مقصد دا دی چې ور عطف ته شاجري او که بیا داس ان اراد انه لا يمكن تدوین اصلا فخفاء المسائل لا يفيد ذلك وان اراد العسر اکه دغه سړي دا مرادي چې نه ممکن خو دا خو مشکل کار ده وان اراد العسر في الجمله او مقصد دا ده چي هغه لويو شيونو ته رسېدل دا خو په څاه کي پراته دي، دا خو په رکوب د مشاقو احوالو کي مصيبتونو احوالو ته به هغې باندي به سورېږې هله به مقصد ته خپلو اعمالو ته رسېږې چي يو متمنا شی حاصلوې څونه مشکلات په مخ ته درته پکي څه کېږي رادرومي نو هغه به دي مخکي نه فرض کړي وان اقتعاد غارب العلوم بتجشم العقول او بل سورېدل کېناستل، په سټونو د علومو، د د علومو په سورلۍ باندې کېناستل او په هغې سفر کول، دا دې بغېره ممکن نه ده، دا خو په سبب د تجشم د عقولو سره يي، چې عقول به ته ښه په هغې کې مقصد دا دی چې وجنګی، و امعان الفهوم او د فهوم او فهمونه، سمج بوج، دا به ښه په هغې کې څه کې جور کې، هله به مقصد دا دی چې ته بیا د علومو په سټ باندې څه کولای شې، کېناستلای شې او سورلۍ به کولای شې، دا کنایه وي د چا نه؟ تذلیل او تسهیل نه، بیا به یعنې هغه علم به تا ته بیا څه شي؟ اسان شي، هغه علم به تا ته بیا. مسخر شي، آسان به شي. نو تذلیل او تسهیل د مسایلو د علومو صعبه او مشکلو دا ممکن نه ده الا بتکلف العقول بتفسیرها، عقولو ته به د هغې په تفسیر کښې تکلف ورکړې و امعان النظر فیها، دې بغیر ممکن نه ده. ښه جي. او بل خبره دا قوله لأن السلف لم يدونوه دا اوس هغه نورو نه جواب کوي. نو هلته خو یو فن نو ایجاد شوی ده علم حدیث چې څونه فنون دي فن روایت الحدیث ته فن غریب الحدیث ته په بوسې د جرح تعدیل بحثونه دي دا یو شی هلته په هغې زمانې کې نه و نو هغه خو د دې نه مستغني و د دې علومو جوړولو نه مستغني و او بل کته وایي چې دا بیا بدعت ته مونږ وایو چې بدعت هغه شایي بدعت دې ته نه وتایي چې په خیر القرون کې نه یا وروسته پیدا شي نه بدعت هغه ته وایي چې نه په خیر القرون کې په خپله باندې وي او نه په خیر القرون کې هغه پاره اصل موجود وي دې ته بدعت وايي او که کوم شي پاره په خيرالقرون کښې اصل موجود وي بيا دې ته بدعت نه وايي لکه دا اوس مروجه مدارس بيا خو دا بدعت دي مخکې خو دا نه وو خيرالقرون کښې خو دې پاره اصل موجود دي دې اصحاب صفا دا هغه نه چې اصل ورپاره موجود دي خير ده بيا به د وخت ترقي سره په هغو شيانو کښې خامخا څه تبديلي رادرومي دې ته بيا بدعت نه وايي دې نه جواب دا ده، قلنا مونږ وایو، لا یضر عدم تدوین سلف ایاه، ضرر نه ورکوي عدم تدوین د سلف دې ته، بعد ما مهد النبی صلی الله علیه وسلم اصوله، وروسته د دې نه چې حضور صلی الله علیه وسلم د دې اصولو تمهید کړی ده، وفرع فروعه، بیا یې څه فروع په متفرع کړي دي، واقتفی اثره فقهاء الصحابه، او د ده تابعداري کړې ده، د ده نقش قدم تابعداري کړې ده هغه فقهاء صحابه کرامو، کاميري المؤمنين، لکه دوه هغه لوی لوی مشران، امیرالمؤمنین چې کوم عمر و علی عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وکزید و ابن عباس و عائشه و غیرهم رضی الله عنهم دغه ټول دا شین ارباسلی دي بحثوا عنه و ابرز وجوها منه نو دو دینه بحث کړی دا ادي پر وجوه چې دیر باسلی دي ثم لم یزل علماء الدین بیا همیشه دي پر علماء دي دین و سلاک سبیل الیقین او چلون کې دي اغلار دي یقین یظهرون ما یحتاجون الیه دو بظاهر والاغا علل اغا محسد حکم نو دې ورنه ديت واخيست، سمې پيسې، نو دی پوره مالداره شو، ډېره غريبه وه، بل وار چا ورنه غوږ پرې کړ، بيا يې واخيست، دغسې به يو يو وځو، چا به ورنه ګوته پرې کوله، دې دی پوره په مالداره شو، نو دې وويل، احلف بالمروة حقا والصفا انک خير من تفاريق العصا، چې ما دې قسم په صفا مروه باندې يې يقيناً ته خو بهتر يې د تفاريق العصا نه، اغنت دې ډېر چې انفا يې، وکل الصيد في جوف الفرا، او ټول ښکار دي هغه حمار وحشي په خېټې کې ده. دا یو ضرب المثل ده چې کله دې سړي یو څو کارونه وي او غوټ کار پکې وشي او اړه نه وشي نو څوک ورته وايي چې څه دې وکړه اوته یې پرېږدوه بس اصل کار وشو. کل الصید فی جوف الفرا دوه ملګري وتلي وو ښکار ته دا جمله اول هغه استعمال کړې نو یوه اوویشت اوویشت څیزونه مړه کړه خرګوشان او سویان او دا فاختې ماختې دا اوویشت یې مړه کړه او بل یو وحشي حمار مړ کړه هغه غوټ نو هغه ورته وویل چې تا یو ښکار وکړ، ما دنیا وکړه. نو ده ورته وویل چې کل الصید فی جوف الفرا، تا ټول ښکار دې ما دغه وحشي حمار چې دي په خېټې کې پراته دي. دا یو ضرب المثل ده، یعنې مقصد دا کار چې وشي که نه نو دا ډېر لوی عظیم کار ده، دې کې دې ته اشاره ده. نور به بیا ان شاء الله آینده فرصت کې وایو. الله الرحمن الرحیم نو دا خبره شروع وه چې بیا عما ثبت عنه صلی الله علیه وسلم او له وجې د اطمینان د زړونو د دوی په ترک د تفتیش د هغو امور په بابت کې چې کوم به حضور صلی الله علیه وسلم نه ثابت شوي وو بس دو به دغسې په اطمینان وو او څه کود نه کرید نه دا به نه پکې کول سیده به مقصد دا ده چې سر تسلیم خم ہے مزاج یار میں جو آیا د دې مصداق پو وعدم التفاتهم الی تطبیق المنقول بالمعقول او دو دې ته هیڅ التفات نه کاوه چې د منقول توفیق معقول سره راولي او یو نقلي حکم په عقل سره چې کی اثبات وکړي دې ته هیڅ التفات نه کاوه بس خو مقصد دا دی چې دغسې به یې آمنا وسلمنا په هغه باندې و چې بس مونږ منو نور به یې تطبیق د منقول معقول سره نه کاوه وتمکنهم من مراجعة الثقات في كثير من العلوم الغامضة او بل دو قادر و په دې خبره باندې چې رجوع وکړي ثقه خلکو ته لوی لوی کبار صحابه کرام به موجود و هغه ته رجوع وکړي في كثير من العلوم الغامضة په ډېرو علومو غامضو کې چې کوم به داسې مشکلات و داسې یو دقیقه خبره به پېښه شوه نو لوی لوی کبار صحابه کرام موجود و نو هغه ته به یې فورا رجوع وکړه نو چې دې اوایلو کې دا دا شیونه موجود وو مستغنین دا خبر دی کانه سو نو کان الاوائل مستغنین عن تدوین هذا الفن نو دی وجوهات په بنا باندې د اوائل مخکینی خلق دا د تدوین د دې فن مستغنی او دې فن تدوین ته څه ضرورت نه لاره او صرف دا فن ولی په یو دور کې د صحابه کرامو په دور کې د تابعینو په دور کې یو دا فن نور فنون هم نه وو ځکه چې هغې ته ضرورت نه وو وروسته ضرورت پېښ شو دې وجې نه دا فنون چسل ایجاد شو که فن روایت الحدیث ته که درایت الحدیث ته که فقه السنه ورته وایې پوه شوې دا ټول فنون چې دي تقریبا څه اسی فنون دو په صرف په احادیثو کې دي بیا خو بیا دو بعضې په بعضو کې څه کوي مندرج کوي او په کې دننه کوي کما انهم کانو بسبب قرب عهدهم من القرن الاول لکه څنګه چې وو دا اولني خلک په سبب د قرب د عهد دوی هغه قرن اول ته واتصال زمانهم برجال الحديث او له وجې د اتصال د زمانې د دوی په رجال الحديث هغه رجال الحديث چې کوم وو هغه ته د دو زمانو سره متصله وه چې چا نه به یې حدیث راغسته نو چې چا نه به یې حدیث راغسته هغه به دو لیده نو دو ته د جرح یا د تعدیل بحث کوم ضرورت وو ادو ته ددې فنډ کوم ضرورت و چې داسې يو فنډ ايجاد کړي چې په هغې کې دا ذکر شوي يا دا تفتيش شي چې فلانی راوي ثقه ده او فلانی ثقه نه ده دې خو که ضرورت ته خو تاسو او مونږ ته ده يا هغه نه بعد علاقې خلکو ته ده چې هغه نه بعد کوم راغله او چې کوم دوی به په خپله باندې ليدل چې دا څونه ثقه راوي ده فلانی صحابي صحابه کرام ټول ثقه و ټول عدول و نو بيا به دوی ته ددې خبرو ضرورت نه و نو دا علوم ټول دې نه بعد مدون شوي دي واتصال زمانهم برجال الحدیث وکونهم منهم بمرأ ومسمع او ودوی د لویو صحابه کرامو زمانې ته ورده په مرأ او مسمع کې وو، یعنې دوئ به هغه لوی صحابه کرام لیدل او هغو خبرې به یې په خپلو غوږونو اورېدلې، نو چې پخپله به یې اورېدلې نو دې وجې نه داسې به وتمکنهم من مراجعة الثقات او دوئ قادر وو په دې باندې چې داسې یو مشکله مسئله راشي نو ثقه خلکو ته رجوع وکړي، وقلت وقوع الاختلاف والوضع او اختلاف دا ډېر هم چې و کم و په هغه وخت باندې نو چې کله داسې خبره وه مستغنین عن تدوین سائر الفنون الحدیثیه نو دا اوایل صرف تې حکمت شرعیه او علم اسرار الدین نه نه بلکې دو مستغني و د ټول فنون حدیثیه نه چې څونه فنون حدیثیه دي علم حدیث متعلق فنون دي هغه ټولو نه مستغني و لکه مثال په طور که شرح غریب الحدیث دې ته ویل راشي د صحیح نه داسې فن ایجاد نه دو مستغني و یا موضوع دې ثابت نه وپېژاندو شي چې دا حدیث موضوعي ده هسې په حضور صلی الله علیه وسلم چا ور تړلی ده او حقیقت کې حدیث نه ده د بل ثابت ده نو دې شیونو او دغو فنونو تدوین نه دو څه مستغني و وکل فن من هذه لم یفرد بالتدوین هر فن د دغو فنونو نه امنفرد بالتدوین نه ده ګرځېدلی ولم تترتب ولم تترتب اصوله و فروعه او ندی مرتب کړی شوی اصول دی دی او فروع دی دی الا بعد قرون کثیرت مگر ورسته دی ډیرو قرونو بعد دا خو ډیر ډیر وخت نه بعد بیا دا فنون باقاعده مدون شوی دی و مدد متطاولت او ډیرو مدو اوږدو مدو بعد بیا دا فنون چې دی باقاعده تدوین شوی دی لما عنت الحاجة الیه کله بیا دا مدون شوي دي چې کله ظاهر شوی د حاجت دې ته چې کله دې ته حاجت پېښ شو نو بیا مقصد دا دی چې دا فنون باقاعده تدوین شکل ټکو اختیار کړو وتوقف نصح المسلمین علیه نو چې مقصد دا ده او چې کله موقوف سو خیرخواهي د مسلمانانو په دې تدوین باندې چې دې بغیر بیا دین کې زیاتی مقصد دا ده چې خلکو ځان نه ګوتې پکې والې نو د مسلمانانو خیرخواهي بیا په دې باندې موقوفه شوه چې یاره د دې فنونو د باقاعده تدوین وشي او تر هغې پورې دا فنون مدون شوي نه وو. ثم انه کثر اختلاف الفقهاء بناء علی اختلافهم فی علل الاحکام بیا دې نه بعد زمانې کې ډېر څه اختلاف د فقهاوو د فقهاوو اختلاف په مسایلو کې ډېر شو. بناء علی اختلافهم فی علل الاحکام، بنا پر دې اختلاف چې دوی باندې په علل د احکامو کې چې د احکامو په علتونو کې به مقصد اختلاف چې د دغه حکم ایا علت فلانی شی ده که فلانی شی ده که کوم ده لکه ربا ده نو دې په علت کې به مقصد اختلاف و چې د دې علت څه ده نو احنافو به یو علت پکې ته منتخب کړو شوافیو بل حنابلو بل موالیکو بل دغسې بیا دو دا کوشش وکړ چې اوس داسې بحث وکړو د دې عللو نه چې اوس کوم علت په مثال هغه مصالح معتبره فی الشرع سره موافق وي نو ځکه د حکمت شرعیه هم بیا چې راغی ضرورت راغی چې هغه عللو نه سړی بحث وکړي او بیا د هغه احکاماتو مصالح هم وپېژني بیا به سړی دا کولی شي چې کوم فقیه والا خبره صحیح ده یعنی مقصد دا دی چې مصلحت معتبره فی الشرع سره کوم یو علت چې دا مناسبت خوري نو دبه مقصد دا دی چې ده بیا تمسک بالمعقول شروع کړ په فقه کې مقصد دا دی چې ده ته دا امتیازي هغه حاصل ده چې دی په هر مسئلې باندې دلیل نقلي سره سره یو دلیل عقلي چې کوي هغه ورسره پیش کوي وظهرت تشکیکات فی فی الاصول الاعتقادیه والعملیه او ظاهر سره تشکیکات په اصول اعتقادیه او عملیه کې په اصول اعتقادیه او عملیه کې تشکیکات ظاهر شو الی آخره دا څه وګرځېدل نصرا مؤزرا نصرا مؤزرا دا یو امداد وګرځېدو او قوي کوونکی شی وګرځېدو لپاره د دین چې د دین به دا یو زبردست امداد وي او د دین به دا یو زبردست تقویت وي چې یو سړی ولاړ شي او دلایل عقلیه او تطبیق دلایل نقلیه هغه سره سره دلایل عقلیه هم پیش کړي او تطبیق د منقول بالمعقول وکړي او مقصد د مسموع په چا سره وکړي په مفهوم سره وکړي نو دا به د دین یو زبردست خدمت وي په دې وخت کې او دا به د دین یو تقویت وي دا به د دین چې وي یو تقویت وي ښه جي وسعیا جمیلا فی جمع شمل المسلمین او دا به یو سعی جمیل وي په جمع کولو دی هغه تفریقې دي مسلمانانو کې مسلمانانو کې چې کوم تفریقې راغلي دي د هغه په جمع کولو کې به دا یوه زبردسته چې وي سعی وي چې کله تطبیق المنقول بالمعقول وسي دا شمل ټکی دا د ازدادو نه ده امر مجتمع او امر متفرد دواړو پاره استعمالیږي و معدودا من اعظم القربات او دا به یو زبردست ثواب کارونو نه عظیم د ثواب کارونو نه به دا خبره شمارل شي و راسا لرؤوس